د حسات یا د تحدید ذکر به طور تمثیل ده به طور مثال ده یعنی هغه شی یې که نه ونغښتلو چې آ د خوراک شی نه و خوره وه تشګۍ وه یسپنه وه کاغاز و افتر رژه یې موته شوله له وجود صورت الفطره ځکه چې صورت فطر موجود شو که نه چې هغه ابتلا ده چې هغه روک ده که نه ابتلا به وجود شو لاګر که خروق شي نه ده منا د خروق نشته په شي کنه خو صورت ته فطر ده لکه څنګه چې مړی خړل شي انا منا کنه خروق ته وکړو مړیا په خلو باندې کنه نشته شي تا په خلو دې نشته د وجه صورت ته فطر نه ارجه متو کې د پرا کا صورت موجود شي او کا کنه حقیقت موجود شي په دوړې باندې رجام متېږي ولا کفاره تر یې شپېتنه په وړي کفاره نشته له عدم المانا ځکه چې معنا د فطر نشته دا د خروق شي نه و نه غذا و نه دوا و دوی نه و غذا نه و له عدم المانا معنا د فطر نشته معنا د فطر معنا چې دا شی جوف ته لوړ شي چې پاشه کړه بدن پیدا وي بدن ته خېټه ته دا شی لوړ شي چې پاشه د بدن پیدا وي ته یې معنا د فطر که د خروق شی وي که د دویي شی وي که نه خو چې پیدا لري هغه چې خټې ته لوشي پاشه منا دو منا د فطر دو که په خلو باندې نویا دو ته په خلو خدا کنه خو منا د فطر نشته دا خو مزیر شی ده نه فمن شی نه ده ناس په خوروي یک فرد پر چې سره تنا فطر وي معنی نه فطر وي ومن جامع في احد سبيلين عامدن فعلی لکذا چا چې جمع وکړه په یوال یار شي دویل یار نه عامدن قصدن قصدن دا معنی چې رجاوی ته یو دی وا په دبو نه قضا دو هر رای مت شو دا رجاوی بیان سي استدراک نه مصلحت الفایته ته د پوره درمیندلې دغه مصلحت چا پوت شو ده دا د شې چې مقرر شوی دی په داسې مصلحت ته د خای په حکمت ته ا نفس علاج په دې درس ژبه باندې کې چې د نه واکه ماشي کنه بیا هغه نفس علاج نه کیږي دا کتابیو چې درې درو کو چې یو مشته کې چې دا به قزو کوي نه دا یو مشته دا درې غون خوري چې ور دې پوتې شي کنه شاګه بیا مراد در باندې ګرځي نه دا هو کنه کمای روغلو ا دې شو ورځ نه کمای روغلو یو اوس پوتې شولا هغه مصلحت من دوکه دې پر یو بیا په سبن ساتي دې شپې راشي وهذا ودا سبيت ادل ان قضاء شهوت يتحقق دونه ځکه چې د شهوت پر کول هغه ثابتېږي دونه د انسان نه مخشه شهوت پر شو کنه چې دخول وشو شهوت پر شو وانما ذلك شبع د انسان خو کنه چې دا خو مړوله ده او شهوت خو په دې انسان نه مخشه مخشه کنه چې دخول وشو شهوت پر شو ځکه چې دا ګناه کنه کامل جو ګناه ده دغه جنات متکامل دا بالکل پیرا ده لکه ځا شهوت دیوال دی پیرا کوله د شهوت نه شهوت پیرا کړه ده بلکې شارحین لیکي کنه چې فاسقون نقل ده کنه چې شهوت چې په دې محل شهوت چې په کړه په قبول نه وي چې ډیر زیوت ده په لواتت شهوت په دې نه زیوت زیوت ده او دا ته حق نه کتاب په دې پر یو کې چې زکات د شهوت رغلیدو په پیره کولو شهوت سره په داس محل شي چې ته شهوت ورته کیږي ا جنات پیره کول سي په قضا د شهوت سره په داس محل شي چې په مستحن وي ته اشتها کې شهوت ته کیږي ولم یجد او قضا د شهوت په محل مستحا شي موجود نشو کنه شدینا د مرادو کنه اسره به سرنګ جما کو کنه هغه سای مخ نشي کتل کنه او د دې انسان جما وسره وشوله یا دی بهیما کنه ای سره سرنګي جمع کیږي کنه چې کوم فطرت سلیمه ولدی کنه ا دې خو زړه نه چې ګړي وټي ونه ورسي کنه نه دا محل مستحانه ده ثم عندنا كتما كما تجب الكفاره بالوكاء الرجل تجب على المراه ا دې بحث نه بعد امش په لکه سرنګ چې کفاره واجبېږي په جما سره په سړی باندې درنګ په شدې باندې واجبېږي چې چا سره جما وشي ابا شپته نسی وقال شپیر من چې لا فی قول لا تجب علیه امام شپیر دوا کول ردی یو کول شدا سی چې په شپته په وړي بلکې چې نه په باندې شپته نه وړي لانها متعلقه بجماع ځکه چې دغه جماع دو کړی دغه جماع شوی دو سره دا متعلقه د جماع دو د جنا محله او په خپل جماع خو دین دو کړی وهو فعل د جماع فعل دی سړی ده وانما هي محل فعل ده شدا خو محل دی کې فعل او به به کنه مری دا مړ به کنه چا چا جما سره کړی دو کنه آ به کنه مری یو کو په حضور په پیسې باندې دې طرف نه به اصیل کو اعتبار به مال احتسال کی اخوی په یبه دې غسل باندې چې کپدا سے مکاشه پدا سے وتل شکنم سړی د شي سره وات نکړه چې اځي کا کنه حمامي نه په پیسې باندې لمبې دلوي بیا چې کوم سړی کنه د ود سره صحابت وکړو کنه حمام پیسې د شي ولا بکنه دغه سړی پرې کوي کنه شدا به نه پرې کوي ځکه چې دای کنه ټول دا و د کنه خپل حاجات نه پیرا کړه دا دای کا کفاره به چې دای نه پرې کوي ولنا قوله صلی الله علیه وسلم امیر دلیل هغه دا چې په شدا بوندا کنه چې جما کو په بوندا کفاره دو خپل پرې کوي من افطر فی رمضان من افطر فی رمضان فعليه مع المظاهر چا چې رجا متکړه پر رمضان شي فعليه مع المظاهر په بوندا کنه اه بوج دا چې کیم په زهر کوین کې بوندا چې سکس سره زهر وکړو سبب خو هغه جنات دی متولد ده جرم دی متولد ده چې سیر رمضان ده رمضان میاشتو د ټول خلک رضا ده ته د رضا متولد کړه کنه ځکه شپه ته پونه وړي لا نفس الوقا نه دا کان نفس وقا چې دا جما شو شکه شو ده ځکه کنه پتوش پته وسته وقت ساره کتوفیا او په دې ګناه کې دوی سره شریک دي چې دا رضا هم وتکړه مې چې رضا متکړه کنه او د جرم دی نه ثابت شو چې جرم دی کړه دا کفاره پر ورسره دا بل خبره چې پر کوي دی مړونه دا خو سزا ده سزا به کنه هر مې ته خپل ورکول شي ولا تحمل ولا تحمل د دې کنهشته لانها عبادت او عقوبه ځکه چې دا کفاره یا عبادت ته کارېږي نیولې هانه چې رژې نه سي کنه کنه عبادت ته شپتره جې پوړاوله او عقوبه یا سزا ده کنه نه دا پته ولګي دا چې کنه کفاره صرف په جما سره دوه چې کنه ا بن دام سره چې جما وشي کنه په یو محل سره دی محل نه انذار کښوی کنه وشو بیا پاشه کفاره دوه و د بچ سره چې جما وشي کنه بیا پاره شي کنه کاین جما نشته په من خلیل رام بوتیږي چې انذار وشي پاشه چې انذار ته شرط چې انذار شوی ولو اکلا کچېره خروکه وکړو په خلوبونه او شربا په خلو باندې کا چې خلک شو کې پابند شپې ته وړي کنه په نره سره تېر شي به کنه رجا به متېړي خو شپې ته به نه وړي کې فرا سره پر دوی سره تېر شو کنه یا په جما سره او یا په خروب شوک سره وقال شفيرا ملا ولو اكلوا شيبا ما يتعذبي چې پاسره کنه هدا سره دي غذا سمنا کو په دې شي د علمون اختلاف ته د غذا په مناشه څه کې دا ترجمه کو کړ چې ايميل عليه تبو چې طبيعت یې په طرف باندې میلان لري طبيعت یې چې غوړي وین کذی به شهوت البطن ا دې ګډه خواهش په باندې چې پیرا کېږي کنه دې ته خزاوت وي ما یمیلو ته به چې طبيعت یې په طرف باندې میلان کو وین کذی به شهوت البطن و دې بطن و دې ګډه کنه شهوت یې ګډه شوق یې ګډه خواهش کې پاتره پیرا کېږي دا کنه خزادو سمرا کنه کله مې وې دي خزادو کنه طبيعتي نه غوړي کنه د انسان طبيعت غوړي دا نه چې خاص تو طبيعت غوړي کنه او یا چې سمره کنه د دونې نه پخېږي کنه نه خان دا یا ډوډۍ دو کنه یا ریټه دو کنه بسکټینا دي کیکینا دي کنه میواجات دي کنه یا شربتینا دي ټول کنه غذا دو طبيعت یې غوړي و د ګډه کنه چې وږي وي کنه د ګډه شاوکه په دې باندې پیرا کېږي او اسې په چې نه غذا دې ته ویل شي کنه چې ما يعود الیه نفعه ما يعود نفع الى صلاح البدن دا شی چې خټه ته لور شي کنه چې یې کنه پیدا ا بدن صلاح ونه جوړیږي پیدا دا وی چې بدن تا کنه څه خیر ونه رسېږي دته بیا کنه غذا وته وي ما يعود نفو الى صلاح البدن ا دې کې کنه اختلاف په زرا دوی سره جوړیږي سره نه هو په ټوله شی باندې کنه کنه غان دا کوري شي دي کنه کا بسکټي کنه چکیکینا دي کنه کا مې وجاتي دواړه منه په سبې کې دي کنه طبيعت مجلانه وتا کو اخیټه کنه شاوتا پیرا کېږي او درنګ بدن ته پیدا ورسوي بدن ته سره قوت ورکوي طاقت ورکوي تند د ختم کول ګړه د ختم کول او په ځنو ځای شکل اختلاف رسي مثلا یو سای ده کنه کشان یې خورې تکړه ده کنه کشان وایي وایي وایي کنه چې ښې خورړې کړو اروي یې سره بهر په لور شیخ شو کنه دا که سای کنه کشان یې بیا کنه خورې تکو دا غذا دو کندو غذا کنه بیا په دا والا منا باندې کنه دا غذا نه دو کنه چې طبيعت یې په طرف باندې میلان کو دا خو طبيعت نه هوړي کنه سړی ته زړه نه چګيږي کنه لکه کای لیدل شي ها سړی زړه نه چګيږي او ټي ونه وسی طبيعت یې په طرف باندې میلان نه کو کنه بلکې نفرت نه کو او په دبره منا باندې خزاد وکنه چې سترګې پر پټه کې ناسه تیر شي کنه مړې دو رزي دو کنه قوت صاف شي کنه قوت په شي دی وکنه خلق یو خان ده کنه غزا دې اده پسکړو چې بيدو کنه او دا رنګ کنه سنگرټی نه کسا په کنه فواله منه خو غذا دو کنه چیرم کسا یا سنگرټ کسا کنه طبیعت یې په طرف باندې میلان کو او د ګډه شاوات په باندې پیرا کېږي دا ولې مې ترجیح ده کنه چې طبیعت یې په طرف باندې میلان کو طبیعت یې هوړي کنه او هغه ډېر کنه شاوات په باندې پیرا کېږي کنه به دا غذا دو ځکه کې اسه خلاف ته ارتفاع ذنب به توبه ته دی واجب پر تکوری دی ګرانه په تبا سره اس خبیدا کنه ورزی کنه او صاحب شي کبي کچ زه حالوک شو کنه خو بربوت شو زه ما غلو کړه دا کنه نر حکمان بربوت کړه به چې سمو شو نه وای چې کله چې مار نه وشو پر رمضان شي ورې ده ودا په شمول شو دا کنه په شمول دا کنه و اتایب من ذنب کرم لازم له کنه تیم ساتي ګناه تبا کوی دی پراسو لکه چې کنه لوریا ګناه کړه نه وی د تبا یو سری دو پښمونه ده کنه او سخت پرشانه شو ده کنه ګناه ته مفتا کنه خو بیا ته چې شپته کنه ته کفاره پرې کا د قیاس نه خلاف ته او چې کوم کې قیاس خلاف وي کنه هغه په خپل مورد پر مختصر وي کنه نه کفاره په جماع پر دخلي ولا یو کاس والی غریب بل بنو پر قیاس کړي کا چې خروکو کې بیا ده شپته پرې کوي کا چې روپیا ده ولنا ان کفاره تعلقت بجرات الافطار في رمضان او الكمال نه د مخالف په جاس دا کفاره متعلقه ده جرم دی رژیم متولې سره چې دا د رمضان میاشت تر بره شوله په کله هم به دنیو باندې رژادو علا په قیران کړی دی چې سیک باندې ورځې خروق نو کوی سیک شوق نو کنه په ټوله مسمونه په ټوله بندګونه باندې کړه د علا په قیران ته حد نظم ده او ټول خلک رژینې ولې دی په تسراول به تکنه دا رژا متوي دا سخته د قانون خلاف ورزي دو کنه چې نه د نبی را دو کنه دې دا به ستا ټول خلک نه ډېر رمضان نه او تکره ورسې کنه وتر شام ته وې دا ډېر جرأت تا دا کفاره دیګه دوی چې دا مر جرأت ته ویلو کو دې مر ویلې جریش وکنه چې ته پر اسلام ور باندې شام ته وې دا نه چې کای په جما سره متوي یا په خروق سره متوي یا په شوق سره متوي تر شي قتل د متوقع ته قتل شي کای چې ویلې متوي رضا در پر لدو کنه په کوز ملا ورته کا و د خدای په قانون حاله پر ځی کې نه دا په کفاره په دی وجنه چې جمع کوي و دی وجنه چې په سره وزیر شاوې له متکړه په کوز باندې ان الكفاره تتعلقت بجنه افطار في رمضان او جمال كفاره تعلق لري دي جرم نه وته وکسره پر رمضان شي په طریقه د کمال سره دا ځکه ولګوله کنه چې که په پیژې دی چې ولي کنه په کپه ګډې دی تل لوټ وی کنه یا په دوبر په یا په نرسي باندې کنه نه دې کنه هټل ساين نه سلوي دا د رحمت به وي خو دا علا وجه کمال لدو دا چې په طریقه د کمال سره په طریقه ما صدقه چې هغه کنه په خلوبو نه وي او وی کنه ای خروق شای یا د شوک شای وی غذا وی یا دوی وی او یا په خلوبو نه او یا جما وی په خپل محل ته چې کی محل ده کنه په جما وی دا به کنه افطار ده په طریقه د کمال سره چې هغه سره تلا فطر وی معنی نه فطر وی نه کفاره تعلق لري ا جنایات ته متولې سره چې رشا متکه او پر رمضان شي که رمضان نه بهر متکه قضوی رشا ده متکلا نپلی رشا ده متکلا نظر ده متکلا بیا کف کتر رشا کنه ځکه چې نر حلکار رشا نه دي تورې رشا وا جنات افطار ده پر رمضان شي او افطار په طریقه د کمال سره افطار په طریقه کمال سره د دوا سره تیر دي کنه چې یا جما ده نه وشي کنه ابن دم سره به ژوند مسل جما ده نه وشي کنه او یا په خلو باندې کنه خروق شوق یا کنه د وی په خلو باندې نه بوسه دا افطار په طریقه کمال سره وقت تحققت و هغه دا جنا ثابت شو دا بل خبره چې کنه د تبا یسری دو په شمونه دا کنه او بیا کفر نه خلصېږي و به ایجاب دې اتا کې تکفیرن او په دا سبب د ایجاد دې تاسو چې په دبن اتا کله زم ده په طریقه د کفاره سره عرف ان توبه غیر مکفره لهذا الجنات اذن مری مشلا چې تبا الى خلیق خلق اون تبا دا نو مکفره اده ګنا ده پرا اده رشه ګنا ده پرا کنه دا نه کفی کېږي کله چې خلیق خلق اون تبا وبسه کنه او جوړه کچ خو بیا به زره ځان مو ته وکنه بلکې چې اده باوجود چې شریعت په دبونه کنه دا مریا اصل وی کنه چې مریا اصل کا یا کنه شپتره ژوند سکنه هبه نه سي کنه پر لا پسې شپې ترې شه دو ته خو دا یو باندې چا ویلي یو باندې شپې ته دي دا یو خو قضا ولا دو کنه دا شپې ته کفاره دي او کچېره جا سره سړی و کنه چې ډېر بډه تیب دی وجنه رژې نشونی ولا دا ساتي چې رژې خو نشونی ولا غریب په دا کفاره په باندې پوتې دو یا سي به مور د چا خو رژې نه وتله ده او نه به دا امید سره چې دا به رخصي و دا کپره پر کوله بیا کر اخپلکش پته کس مړای ور کوله شي پته کس نه کنه سبوي کمړی نو په ها او یا نیم نیم یو کنه غنم دی یا کنه قیمت تا کنه پته کس نه تا کنه اساسي مقدار د نیم یو پر کو کنه دوا دوا سره کپ دوا د کیلو غنم د ور کو پته کس ته هغه ځای چې رژنه وتلای او چې نیولا شي کنه به خلاص پته رژنه شي کنه مریون خوشتانه اني وال مریای دای چې مریای نه به کنه پته کنه پته رژې دی چې دې کنه هو ته کنه وته کنه بیا هغه کنه کپ مالک فرادو له حدیث له ربی لمار وینا یې حدیث مسلم روایت کو کنه من افطر فی رمضان فعلی مال مظاهر او بل حدیث ربی دی وجنا فانه قال یا رسول هلکتو هلک شنو واهلکتو نر حق ما هلک کړو فقال ما سنه تصدی وکړم قال واقعت امرتی فی نهار فی نهار رمضان زه واقع شو کنه خپل افسر باندې په ورځ رمضان شه زه خو دمر وسینه چې مریون وکړو یا مریون وی کنه مریون چته دی کله ثم شهرین متتابعین به رژه وسه دوه میاشتې پر لا پسې دوه میاشتې پر لا پسې به رژه وسه دا پر لا پسې دوه میاشتې کنه فقال هل جاءني ما جاءني الا من السماء ندرو لا موت المصيبات مگر موت المصيبات خو دې رژه لو سرولو چې زه یو میاشت زون نشو کینګ ولا جماع ورده نه کې شپه ته صبر وشکړه کنه دا مر ور مشو کا چې شپه کنه ځای مت کړی وای شپه مې کنه یو مشت صبر نشه کوي دیو مشت سره صبر څنګه وکړ فقال اتم ستیره مسکینه به شپه ته مسکینه ته مړی ورکا فقال لا اجد زخه نمی ما دې مر واس نمی و چې شپه ته کسه مړی ورکا نه فامر اسلم ان یؤتا بفرق من تمر نبی سمر کو چې رو د وشي یو پټور د حجیره فرق دا یو له شو پوشه نین نس نیم سریا حجیره به ځای ولې نین نس نیم سریا کنه ا د روړ شي یعنی چار وړه وکنه و چې هغه کار دې کې څنګه پټور چې چار وړه ده کنه صدقه کوي او یې نشمان ده کنه آیو ده کنه کفراب دې پرې کو و یرو بعرقن و عرق ټکار ولا ده فی تمرن پاش خجیره وی 15 سوان په ذلس یویا وته وکړه چې دا کنه صدقه کا وقال فرق المساکین دا و شپ مسکونه باندې امي څنګه خجیره کنه شپته یې دي کنه ځکه چې کنه خجیره کنه اچھا په خجیره باندې وسی اوی پیرا یې شره وسی چې غنم وسی به نیم نیم یې کنه شپته کا سه مسکینو ته به چې شپته کوي مته کنه شپته خجیره ارته یې ورکی خو شپته یې به جوړی کنه دا پندرس یې دی دا مطلب چې په دې باندې خلاصې دا مله چې په حال دا موجود دي کنه انا راوسی چې مې مې کړ سبه نه را پسو بو صدا په حال موجود دي کنه فقال دوت وچ والله ما بين لابتي المدينه احد احوج مني ومن عيالي نبي سمك چې فرق ادا تقسیم کا مسکونه باندې کنه وچ والله قسم خو ما بين لابتي المدينه نشتا په میوند دواري راځي د مدینه شي لابا راځي تا ویل شي چې دا تیر تیر کونی کې وي پشه مدینه شي د دوار راځي دي تیر تیر کونی کې دي حرارت وي یو لاکه لار دا یو بار ده کنه په دې دوار راځي میو شو کنه زه خو بل څه نه وینم چې خپله جرمنه به خپله خورې که نه او دا حجت صاحب مشفي صاحب باندې فی قولی په دې کړو چې یحیر اوی چې اختیار به وکړي که نه که مریا سي راولو که شپترې ډې نیولې که که نه کفرای پرې کوله میر وی چې دوته په ترتیب سره به ته ویلي که نه ایت که رکبتن رکبا ځکه دوته چې خو نه مې مو چې کړم به اتم ستینه مې که نه پترې ډې ولسه لأن مقتضا و ترتیب ځکه چې د حدیث تقضا ترتیب ده او دا رنګه مولوی صاحب نه حجت ده في نفي تتبع شاوي تي تتبع نشتا پر لپسه نشتا کا پمیر شي کنه چټي کولا چټي کوي شي ميرو چې پابو ده حجت لې نس عليه کنه ځکه چې په تتبع نه نس ولا کنه اسم شرعين متتابعين دوی میاشتې رجاو سره پر لپسه نه چې رجال سی بیا کنه پر لپسه به وی کنه تتبع پر خلیص په پابو نه نس ولا ده ومن جامع في مدن فرجه چا جمعو کنه د فرجه ما سوا دوت د فرج نه فرج خو د مخ طرف ته وړې به لیر ته ویل شي که امیر وي که سړی وي که نه دوت ترش کې پام ولا بده د بور ته ورغله ده چا چې جما وکړه فیما په غزوی شي چې د فرج نه علاوه او د بور نه علاوه ورانې شي دا په خېټه پر دا که نه فاندل انذاری وشو به پاشه کزادو لوجود الجماع معنن ځکه چې معنا د جماع په موجوده ده که نه چې انذار به شابتین ده ا مباشرت ته وجنه متول پر رمضان شي دا ډېر کمل ځکه جنا ده دا ډېر کمل دی په جنایت شي کنه دا کمل جنایت ته ځکه چې ټول خلک رجا دو ټول خلک رجا نیولې دي کنه بفلا يلحق به غيره نه ملحق کېږي کنه ا دې افطار سره بل افطار سره سره ملحق کېږي که چې هغه د مر ګناه ده کنه هغه د مر سره ته بلاو شي ومن احتکنه چا چې پیچکاری وکړه حکنا دا خو د بور په ذریعه باندې یا د پیزه په ذریعه کنه پیزه خلوص دي ناشته کنه او دا کنه هجینا الفطر من مدخله یو حدیث منا او بل بل وجود مال فطر منا د فطر موجود وهو اصول ما في صلاح البدن لجفهم چې اصول دی کې شو شو دا چې پاشه بدن پیدا وکړ اخر ته ورسره ولا كفاره علي كفاره نشته لان هذا من سوره انك صورت ته کنه فطر نشته په خلوب دې کنه شاین نه وتا کنه کفاره چې سین کې په هرو کنه په خلو په ځوي چې هغه سره تنا فطري په خلو لور شوی کنه او معنا فطري په خلو لور کنه خدا شوی کنه چې پاشه کنه آیا که زاویه دوی کنه چې پاشه بدن صلاح وي کنه منا د فطري پشه په بل طریقه باندې خو په بل لار باندې کنه چې باندې کې فټه ته صحیح لور شي ربه متبلل شي کنه خو کفاره نه پدې وړي ولو اکثر فی اذری الماء کچری هغه کنه هغه ته یبوسه کوله د وسه کوله او د حلمه یې خپل نه وته بلا یې سدو آی بل ځان متوي یې به کنه خپل وسه کوله یا د وسه کوله خپل وړه غیرته آی چې نه متوي لأن دا من معنا ذکر چې معنا د فطر نشته ابتلاع نشته دا خو جما خو دونه دا خو جما خو نه دو کنه چې رضا مو ته خو په لیو چې کنه شاته کنه دا څه خراب شوب ده خو دا خو کنه په دې چې معنا د فطر نشته په ځکه چې یې بلوړې شوې دي وسته کنه یه بو کنه شا چې غیر سرور شي کنه هغه غیر دردوي پاشه پیدا نه سه پاشه نقصان ده په دا شکنه هغه شي نه نه وته چې پاشه صلاح ته بدونی بلکې پاشه فساد ته بدون ده او دا رنګه صورت فطرانه شته چې په الفا په مری باندې نه شو په غیر شو ده بخلاف ما ده ادخل الدهون په خلاف ته کنه چې کنه تیل ورچوي دوی ورچوي کنه غړي ورچوي غشته کنه چې پاشه کا صورت فطر نشته ابتلاع نشته کنه خو منا دې فطر شته چې بدن ته هغه شی نه وته خېټه ده چې پاش صلاح ته بدن ده بس